بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد پرون مونږه دا خبره کړې و چې فتح به په کومه طریقه ادا کړي او بیا دا غي تمرین مونږه ذکر کړو او مونږ وی چې وقف باره کې به خبره کو ګورا وقف دا د تجوید نیمه حصہ ده علامه یعنی قران کریم کې الله فرمایي ورتل القرآن ترتیلا قران کریم په ترتیل سره اولولا وقفونه نیم تجوید دی او وقف یو په اعتبار د اخر د کلمې سره ده چې مونږ وګورو چې اخر د کلمې باندې بسنګ وقف کو څنګه به ودریګو یو په اعتبار د معنا سره ده نو په اعتبار د معنا سره خو د وقف ډېر لوی سمندر ده او هغه په دل ډېر ګران دي هغوی لپاره د څو درجو او د علومو ضرورت دی دا ډېر یو اهم جز دی چې کم ځای به ودرېږي چې معنا پوره شي او بیا به شورو د کم ځای نه کې دا نه چې چرته دی خوخه یو درې دی او بې ځای ځای نه دی شورو کنو کله معنا غلطه شي خلک در پورې خان دي خو چې څوک په معنا پوهیږي مونږ دلته هغه وقف ذکر کو چې کوم د اخر کلمې سره تعلق ساتي د معنا هغه هغه باره کې مونږ رجب کې تیر کالم دوره کړې وسه کال به ان شاء الله کو نو که بیا سو کوی نو بیا ووري وقف په اعتبار د لفظ سره یعنی په اعتبار د اخر د کلمې سره یو تویل کیږي وقف بالاسکان وقف بالاسکان دی ته وایي چی یو متحرکه کلمه ده او تا ساکنه کا یعنی مثلا کفر ده حرکت ته پک نه ده پرا باندې نو دي ته وای متحرکه کلمه یعنی را یو کلمه ده او حرکت ته پی اوس د حرکت ته په وقف کې ساکن کې کفر دا را دي داسې کله کې غړندې پی نو دا تا وقف بالاسکان کو اخذ اخذ دا تا وقف بالاسکان کو وقف بالاسکان دې ته وایي چې متحرکه کلمه د ساکنه که بس دا د تعریف ته وقف بالاسکان په بنزو زینو کې کیږي فتحه کسره ضمه درې شول یعنی زبر زیر پیش او کسرتین ضمتین یعنی دو زیر دو پیش دا پنځه ځایونه دي چې دلته وقف بل اسکان کیږي کم کم ځکه کیږي فتحه کسره ضمه کسرتین ضمتین یعنی زبر زیر پیش دو زیر دو پیش دا به در ترازی په دې قاعده کې نو بیا په پوه شي دویم دی وقف بالسکون وقف بالسکون دی ته وي چې یو کلمه ده اول نساکنه ده او ته په اوم درې دی وقف دی په وکړو لکه تاسو سورته اخلاص کې ګورئ لم یلد دال باندې اول نه غوړند دی او ته په اوم درې دی دا وقف بالسکون دی ولم یولد ولم خا کفوا نحت خو ساکن نه دی درم ده وقف بالابدال وقف بالابدال دیته وای چې په فتحتين باندې وقف وکي یعنی دو زبر باندې وقف وکي یا په ګول تا باندې وقف وکي تای مدوره ګول تا په دې چې د وقف کو نګوره فتحتين کې دي چې کله وقف کو یعنی په دو زبر باندې نو د وقف د وجه الف باندې بدل شو تنوین دله تنوین وای دا دو زبر تنوین د په الف بدل شو د تنوین پوره بحث را روان دي درته لکه ګوره ابدن ابدا هدن هدا نو ګوره دا په الف باندې بدل شو دي ته ویل کیږي وقف بالابدال او ګول تا چې په ها یې ساکنه باندې بدل شي نو هغه ته ویل کیږي ام وقف بالابدال لکه رحمتون ده کنه او ته رحمه دارنګي ممددتون ده او ممدده دا وقف بالابدال شو خان دا دریم شو سلورم دی وقف بالروم وقف بالروم څه ته ویل کیږي وقف بالروم وای د حرکت دریمه حصہ ظاهرول اے حرکت دریمه حصہ ظاهرول مثلا مونږ اوس وایو څنګه الرحمن الرحیم ګوره کم مې کو الرحیم نستعين نستعين اوس پورا چې وې نستعين الرحيم او چې درې مې سه ظاهره نستعين الرحيم اواز بم لک کم کې لری کس نه اوري اوس چې دلته ناشته مو بل په کوټي په بل ګټ کې ناشته یا د جمعات په بل ګټ کې ناشته او هغه پورا واوري نو دا به ما پورا حرکت ویری دا کومه حرکت درې مې سره سرګند نه کا ورومك اسمع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا نزدې اوري علامه شاطبي سه ویلره نه اوري دا وقف به روم دي د پاره کیږي چې مثلا تا ته قاری سه وای چې وقف به روم بکې چې مال پته ولګي چې ته په کومه کلمه ودرېږي چې تاله حرکت معلوم ده کنه کله مونږ په یو کلمه باندې ودرېږو خو مونږ ته دا پته نه چې په دې فتحه ده که کسره ده که ضمه وقف به روم سلور ځای کې کیږي ها کسره کسرتين ضمه ضمتين کسرا کسرتين ضمه ضمتين یعنی زیر او دو زیر او پیش او دو پیش په دې کې څه کېږي وقف بل بالروم کېږي اخیری وقف دغه ته وقف بالاشمام دلته ضمه ده نو چې کله مونږ دا نستعين ساکن کو وقف د وجه نستعين ضمتين دی لوي چې حرکت وقف بالاشمام دی لوي چې حرکت ته په شوندو باندې اشاره وکړي دلته ضمه ده نو ضمه ته په شوندو باندې اشاره کوم ډایرک په شوندو ګول کوم نستعين نه پس ادا د کتو سره تعلق ساتي او چونکه تاسو صرف اورئ نو بس دا یو وقف بالاشمام صرف واورئ که څوک په پوه شول پوه شول که پوه نه شول نو الله دی پوه کی هغه دا طریقه ده وقف بالاشمام چې ګوره نستعين نو چې څنګه ادري دي او نستعين دی ډایرک په شونډې ګول کې نستعين او دا طریقه ده نستعين دا د دې لپاره دا دا اوري اورېدې نشي دا وقف دا صرف پسترګو کته شي دا هم دې لپاره چې قاری صاحب شاګرد ته وایي چې کوم ځای ضمه ته په وقف بل بل روم یا اشمام کې چې ما ته پته ولګي چې تا ته پته شته کنه چې دا په کومې کلمو درېګم د دې حرکت څه ده بهر حال چې چرته هم ضمه راشي نو درې واړه وقفونه پې کېږي وقبل اسکان وقبل روم وقبل اشمام او چې کسره راشي دوه وقفونه پې کېږي بل روم او بل اشمام او چې ضمه راشي صرف یو وقف پې کېږي وقف بل اشمام صرف دومره قدر کار دی چې دا وقف بل روم او بل اشمام بعضې ځایونو کې نه کېږي لکه ګول تا باندې نه کېږي او دارنګه حرکت عارضی باندې نه کیږي اصلي حرکت باندې کیږي عارضی باندې نه کیږي میم د جمع باندې نه کیږي او دارنګه هاي ضمیر کې تفصیل دی دا صرف ځان سره ولیکئ باقی د دې وضاحت به بیا راتلونکي سبقونو کې ان شاء الله راځي په دې ځکه چې دا څومره دي فتحې دي نو په ټول وقف به رسکان دي لکه تاسو ساکن کوي دا کفو اخذ جمع امر رفع قرأ فعل صدق ختم طبع